الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء لأن الأنبياء معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة مكرمون بالوحي ومشاهدة الملك مأمورون بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولياء غرض د ماتن رحمت الله علیه له دې متن بیان د دوه نورو مسایلو ده دوی ویلي دي چې عالي صاحب دا په درجه او مرتبه کې د انبیاء علیهم السلام سره برابر ده ماتن رحمت الله علی عنوان ولګاو نو ویلي چې دا خبره یاد لرئ لمعتقداتو د اهل سنت والجماعت نه دا چې یو ولی دا د پیغمبر مرتبه ته نشي رسیدلی ولې وې دی وجنا چې انبیاء علیهم السلام دا معصوم دي انبیاء علیهم السلام مأمون دی له ویرې دی خاتمه نه انبیاء علیهم السلام مکرم دی بالوحی و مشاهدت الملک انبیاء علیهم السلام مامور دی بتبلیغ الاحکام و ارشاد الانام دا څلور فضیلتونه د دوی لپاره اضافه حاصل دي علاوه له دې نه دا چې دوی متصف هم دي په کمالاتو د اولیاو باندې کمالات د انبیاو الله رب العزت دوی ته ورکړي دي د دې نه علاوه په څلورو نورو صفاتو باندې دوی متصف دي چې یو صفت دا ده چې دوی معصوم دي دویمه دا ده چې دوی مأمون او محفوظ دي له ویرې د خاتمې نه او دریمه دا ده چې دوی مکرم دي بالوحی څلور نور د دوی دپاره ثابت شولو نو معلومه شوله چې انبياء عليهم السلام دا د اولياوو نه افضل دي يو ولي مرتبه د پيغمبر ته نشي رسيدلی نو قول د شيعه ګانو دا غلط قول ده بيا خبره دا ده چې اوس دا خبره خو ټیک سوله چې انبیاء علیهم السلام ته الله تعالی دوه مرتبه ورکړي وي یو مرتبه دی ولایت وی بیا دی غین رستا دویمه مرتبه دی نبوت وی او دی ولی دی پاره الله تعالی د غیو مرتبه ورکړي وي نو دا خو ظاهر سولا چې فضیلت به د دوه مرتبه ول دی پاره زیات وي په دغه وی مرتبه باندې دا خبره خو خلاص سولا اوس خبره دا ده په دغه دوه مرتبو کې په خپل مابین کې چې مرتبه د نبوت ده او مرتبه د ولایت ده په دغه دوه مرتبو کې کومه یو بهتره ده نو د ځینې علما او رایه دا ده چې مرتبه د ولایت دا او اولاد له مرتبه د نبوت نه ولې وې د وجنا چې نبوت عبارت وي لسفارت محزنه بین الله و عباده د الله او د بندگانو په مابین کې نفس استازیتوب وي نو په دې کې دومره فضیلت نه دراغلی او دغه ولایت هغه عبارت ده له معرفت دی الله تعالی او له صفات دی الله تعالی نه او دویمه دا ده چې هغه قدر دی دی ولی وی په نزد باری تعالی باندې او تقرب وی دی الله تعالی دی پاره خو لیکن دویم قول دا دا چې نه اصل خبره دا ده مرتبه د نبوت دا افضل ده له مرتبه دی ولایت نه ولې وې دی وجنا چې پیغمبر هغه تکمیل دی غیر کی تکمیل دی غیر هغه کېدلې سی بعد الکمال چې سړی کې خپل کمال نه راغلی دی بل تکمیل بچو کې نو چې کله هغه ته انبیاء علیهم السلام تکمیل دی غیر کی تکمیل دی غیر دا فرع د کمال بنفسه ده چې په خپل به په دوی کې کمال وی بیا به د بل د پاره تکمیل کی نو معلومه سو دا خبره نو معلومه سو دا خبره چې دغه کمال چې دوی ته حاصلېږي نو دا به حاصلېږي په دې باندې چې معرفت د باری به ورته وي او دا رنګ صفات د باری تعالی به ورته معلوم وي او دا رنګ د الله په نسبت د بو قریب او هغه مکرم بندگانم وي نو دیو جنا چې هغه مرتبه چې کومه په ولایت کې موجوده و هغه د دوی د پاره حاصله سوله او دیغه نرستال فوقیت هم په دې باندې حاصل سه نو معلومه شو دا خبره چې مرتبه د نبوت د اولاد له ګوره دا خبرو کې خل درباندې رانه سي يو خبره دا خو وصفا واضحه سوله چې نبي دا دي ولي نه بهتر ده ولې ځکه هغه الله تعالی فائز کړي وي په دوه مرتبه باندې یو یې مرتبه دی ولایت وي دیغه نرسته الله بل مرتبه مور کړي وي چې د نبوت ده او اولیاء کرام هغه ته الله تعالی صرف یې یو مقام ور کړی وي چې ولایت ده د نبوت مرتبه خو یې د سره نه وی کنه نو د دې وجناب فضیلت خو هغه د پیغمبر د پاره په ولی باندې ثابت سو قول د شیعاګانو خو غلط ده اوس خبره دا ده په دغه دوه مرتبو کې هغه لکه مثلا د پیغمبر د پاره دواړه جمع سوي دي دا د نبوت مرتبه بهتره ده که د ولایت نو په دې کې موږ تاسو بیا وضاحت وکړو دوه قوله وو یو قول دا وو چې نه مرتبه د نبوت دا اولاده دویم قول دا وو چې مرتبه د ولایت دا اولاده دویم دی رد ذکر کوي په بعضی متصوفه چې په زور یې ځانونه صوفیان جوړ کړي دي خو لیکن صوفیان دي نه او جاهلان دي اباحین ورته ویل کیږي دی غوی را ادا ده چې کله سړی عبادت دی الله تعالی کوي او په دغه عبادت دی الله رب العزت سره انتهایی محبت دی الله تعالی ته ورسیږي او د د پزړه کې صفائی پیدا سي کدورات ختم سي نو په دغه وخت کې بیا لدنه هغه نواهی ټول ساقطیږي اوامر هغه لدنه ټول ساقطیږي نه د تبع امر متوجي وي د تکلیف نه بیا مانځ ته ضرورت شته او نه بیا په هغه حرام باندې گرفت او مؤاخذه کېدلی شي اباحین دا بعضی جاهلان دي هغه خبره دا ذکر کوي چې کله یو سړی د الله تعالی عبادت کوي نو په دغه عبادت سره د انتهایی محبت ته ورسیږي او د د پزړه کې صفائی پیدا سي نو بیا د دس یو مرتبه او مقام ته رسیږي چې په هغه مرتبه او مقام کې نه بیا د امر تکلیفي متوجه ده او نه ول عیاذ بالله الله تعالی گرفت او مواخذه په نواهی وبندي کوي نو بیا که دی مونږ نه کوي خیر ده که زنا کوي خیر ده په پیدل نو دی راغی په یغه باندې رد وک نو وی ویلې چې ولا يصل العبد الى حيث يسقط عنه الامر والنهي بنده د یو مرتبه ته نه رسیږي بنده د یو مرتبه ته نه رسیږي چې په یغه مرتبه کې لدنه امر او نهي ساقط سي بیا نه امر ورته متوجي وي او نه نهي ورته متوجي وي په دې خبره باندې پوه شوي دلیل وی دلیل په دې باندې دا ده چې اکمل الناس په المحبه او اکمل الناس په الايمان انبياء عليهم السلام دي ځکه اوس موږ ویل چې خيار امت اولیاء دي اولیاء مرتبه دي انبياء ته رسیدلی شي نه نو چې کله انبياء عليهم السلام د سيدي چې دی غوی نه دغه امر ساقط نسو امر تکلیفي دوی ته متوجي وو او دا نه د دوی نه ساقطه نه سوله نو بل به څوک چې دیغه نه دا ساقطه سي سوال نه پیدا کی او پیدله بلکې دغه امر تکلیفي چې څومره د الله تعالی سره قره پیدا کیږي دومره په سړي باندې هغه تکلیف زیاتیږي کمیږي نه مثال ته ور باندې به تور نمونه یو مثال لکه ګوره تهجد دا د عام امت لپاره هغه سنت ده کنه تطوع او زیاتی شي ده خو لیکن د پیغمبر علیه السلام د پاره د دې فرایضو نه علاوه تهجد هم فرض وو فتهجد به نافله لك دا د تاره پر زیاتی پر سوې ده او د پیغمبر په شان بندې ایمان او د پیغمبر په شان بندې محبت هغه به د چا حاصل سي د پیغمبر په شان بندې د زړه صفائی هغه به د چا د پاره راسي نه دیغه د پاره امر تکلیفي نور زیات سو کم نه سو نو کچیرته په دې ساقطېدلای په کار دا و چې انبیاء علیهم السلام له دوی نه ساقط وای کنه حالان کې دیغو د پاره په دې سره نور زیادت راغلی وو نو د دوی دا خبره دی باهینو دا غلطه او بی بنیاده خبره ده نو رد په دو فرقو باندې وکړ یو په شیعه ګانو باندې او دویم هغه په اباحینو باندې چې دا جهلا متصوفه دي په زور یې ځانونه تصوف ته منسوب کړي دي خو صوفیان دي نه ولا يبلغ ولي درجه الانبياء ولا يبلغ ولي نه رسیږي یو ولي درجه الانبیاء درجه د انبیاء علیهم السلام ته لئن الانبیاء معصومون ځکه انبیاء علیهم السلام هغه معصوم سوي دي مأمونون عن خوف الخاتمه هغه په امن بندي کړی سوي دي لویری د خاتمه نه مکرمون بالوحی دی غوی قدردانی سوي ده په وحی او په لیدو د ملک سره مأمورون نو دوی ته امر کړی سوی ده به تبلیغ الاحکام بتبلیغ الاحکام په هغه تبلیغ د احکامو سره و ارشاد الانام او پر رهنمایي د خلکو سره وروسته له دې نه چې دوی متصف دي په کمالاتو د اولیاو بندې فما نقل هغه چې نقل سوي دي له بعضې کرامي او نه من جوازي کون الولي چې هغوی ویلي دي چې دا جایزه ده چې کېدل دي ولي دا به افضل وي له نبي نه کفر و ضلال نو دا کفر او هغه ګمراهي ده نعم او خبره دا ده قد یقع ترددونه کله تردد راځي په دې خبره کې چې مرتبه د نبوت افضله ده که مرتبه د ولایت؟ روسته له یقین نه په دې خبره بندې چې نبی متصف وي په مرتبتینو بندې، وانه افضل من الولی الذی، هغه بهتر وي له هغه ولي نه چې هغه پیغمبر نه وي. ولا یصل العبد، نه رسیږي یو بنده مادام عاقلا بالغا، څو پورې چې دی عاقل او بالغ وي الی حیث یسقط هغه مرتبې لره چې له ده نه حاصل سي امر او نهې لعموم الخطابات الواردة ځکه کوم خطابات چې راغلي دي اقیموا الصلاة ولا تقربوا الزنا نو دا عام دي په حق د تکالیفو کې ټول افراد ته و اجماع المجتهدین علی ذلک اجماع د امتم په دې بند ده چې سقوط په دې اوامر او نواهیو کې نه راځي وذهب بعض الاباحين ذهاب کړی دا بعضی اباحین اله دې لره ان العبد اذا بلغ چې کله یو بندر رسیدلې وي انتهایی محبت او صفائی دې زړه لره نو اختار الايمان على الكفر نو دی غوړه کوي ایمان په کفر باندې من غیر نفاقنا سقط عنه نو بیا له دنه ساقطیږي امر او نهي ولا يدخله الله النار الله یې جهنم ته نه اچوي په ارتکاب د کبایرو سره وبعضهم الى انه او ځینې بیا دې مرتبه ته ورسیږي چې له دنه عبادات ظاهره ساقط سي وتكون عبادته او د عبادت هغه بیا خالي سوچ کول سي تفکر سي وهذا کفر و دلال نو دا کفر او گمراهی ده فإن اکمل الناس ځکه کامل ترین دی خلکو په محبت او ایمان کې هم الانبیاء علیهم السلام اغا انبیاء کرام دی خاص کر حبیب الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه السلام سره لدینا چې تکالیف په حق دی دوی کې اتم او اکملو اتم لکه ما یو مثال درکړ و اما قوله عليه السلام دا د فد سوال کوي چې ولې پیغمبر اسلام نه دی ویلي چې اذا حب الله عبدا لم يزره ذنبنا نو د دې بیا څه معنا شو خدا خو پیغمبر اسلام هم ویلي دي چې کله یو کس د الله تعالی سره محبت پیدا شي نو بیا د هغه محبت په مرتبه کې د دې مقام ته ورسیږي چې د بیا ګناه کول تکلیف نه رسي د دې بیا څه مطلب څه مګر یې سنا د دې دغه معنا نه ده کنه ستې کې د دې معنا دا ده نبی کریم علیه السلام یې چې کله یو کس هغه اذا احب الله عبدنا چې کله الله تعالی دی یو بنده سره مینه وکي د خدای خوښ سي او د دې محبت د الله تعالی سره وي نو بیا یې د یو مرتبه ته ورسي چې لدنه نو دی الله تعالی له ګنا نه ساتي دی الله تعالی له ګناه نه بچ کوي نو معنی دا ده چې هغه ضرر او وبال دی ګناه د تن راځي کیږي دا نه چې لدنه کیږي نه لم یزره ذنب معنی دا چې بیا هغه ضرر دی دی ګناه د تن رسیږي ځکه د ګناه نه الله ساتي ګناه لدنه صادریږي نه چې ګناه را نغله ضرر دی ګناه به څور ته ورسیږي دا مطلب نه ده چې بیا د دې ګناهونه کوي ګناه به ضرر نه ورته رسیږي په فکر و اما قوله عليه السلام هر چې قول دی نبی کریم عليه السلام دا اذا حب الله عبدنا چې کله دی الله محبت له یو بند سره پیدا سي لم يزره ذنبنا نو بیا د تکلیف نه رسوي ګنا فمعنا هو نو معنی دا ده انه عاصمه من الذنوب الله محفوظ ساتي له ګناهونو نه فلم يلحقه نو نرسيږي د بنده ته ضرر او ها ضرر دي ګناه والنصوص